ډیر پوه اوریدونکی دی او که دوی غواړي چې دوکه درکړي نو الله دی بس دی دی هماغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ له عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ترڅنګ تیریدی موږ یوه جونګړه رغوله نو ویې فرمایل دا څه دي موږ ورته وویل دا کمزورې سوې وه سموو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه خو مرګ تر دې هم ژر وینم د دې حدیث روایت چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د فروري د میاشتې له اتلسمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مجسم ملیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د هلمند د نادالي په جګړه کې د قمندان جاوید په شمول اته ویشت عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته د فراه ولایت په بلابلوک کې قرارګاه فتحه لس تنه مزدور عسکر قتل یوه شوبله او ګڼ مهمات یې ولجه شول د بلخ ولایت په چاربولک کې د دوو قومندانانو په ګډون نه تنه اربکیان مړه او ټپیان شول د کاپیسا ولایت په تګاب کې اووه تنه کمانډو عسکر ووژل شول د خبرونو تفصیل د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د نورزو او شاول سیمو کې پرون غرمه یوه نیمه بجه په هغو مزدور عسکرو پولیسو او اربکیانو چې د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د عملیاتو په موخه راوتلي وو د اسلامي امارت د استشهادي کنډک د فدایي مجاهدینو له لوري وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې تر مازیګر ناوخته پورې دوام وکړ د لومړنۍ معلومات له مخې د بریدونو په پایله کې د قومندان جاوید په شمول د دښمن اته ویشت تنه مړه او ژوبل دوې شوبلې د راکټونو په مټ او یوه شوبله یې د خښ کړای شوي مین په مټ ویجاړې شوې دي په پیښه کې یو تن استشهادي مجاهد ملا عبدالقوي هلمندي د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی او پاتې نور ټول مجاهدین روغ رمټ تر خپلو سنګرونو پورې راورسېدل دا په داسې حال کې ده چې پرون غرمه یولس بجې هم په سیمه کې په دښمن د یوه تکتیکي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې د قومندان بورجان په شمول درې تنه مزدور عسکر پکې قتل او پنځه تنه نور ژوبل شوي وو د یادې ولسوالۍ اړوند د شهید چاراهي په سیمه کې بیګا شپه درې بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې په پوسته کې اووه تنه مزدور پولیس د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د سنګین ولسوالۍ اړوند د پیچ په سیمه کې بیګا ماخستن نه بجې د مزدور عسکرو په امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې د پوستې یو ټاور تخریب او پکې ناست څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل یو کرمولی ټوپک او یو ګایز یې د مجاهدینو لاسته ورغلل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې پرون سهار دوه تنه پولیس نور اغا د ادم اغا زوی او حکمت د عبدالقیوم زوی چې په مرکز لښکرګاه کې دنده ترسره کوله د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د نالک په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د مزدور عسکرو په قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو وسلهوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې کابو دوه ساعته یې دوام وکړ د برید په پایله کې قرارګاه په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشتو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د لس تنو وژل شوي عسکرو جسدونه یې په قرارګاه کې پاتې شوي او یو عسکر یې ژوندی نیول شوی همداراز په قرارګاه کې د دښمن یوه شوبله سوځول شوې او یوه شوبله دوه ثقیلان دولس کلشنکوپونه یو راکټ دوه بم افګن یو چلتر ټوپک یو دوربین او ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ اړوند پایکال سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو برید هغه مهال ترسره شو چې یاد اربکیان له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو د ترلاسه شوي معلومات په اساس د برید په جریان کې اربکی شیرو له یو تن ساتونکي سره ووژل شو او د اربکي قومندان نبیګي په ګډون اووه تن اربکیان ټپیان شول د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند عادیزي سیمه کې د سپیشل فورس عسکرو په قوا د اسلامي امارت مجاهدینو ځپونکی برید ترسره کړ یادې قوې هڅه کوله چې په سیمه کې د مجاهدینو په هدفونو وحشیانه چاپې ووهي د ترلاسه شوي معلومات له مخې د نښتو په لړ کې اووه تنه کمانډو عسکر ووژل شول او پاتې نور یې په تیښته ولاړل په پوسته کې یو کلاشینکوپ او یوه اندازه مرمۍ د مجاهدینو لاسته ورغلي همداراز د ملادین په سیمه کې هم د مزدور دښمن په یوه امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو چې پکې دوه تنه مزدور عسکر قتل او پاتې یې په تیښته ولاړل د یاد مرکز اړوند د ګاګرۍ په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د یاد ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د مکرک په سیمه کې د ماین چاودنې درې تنه مزدور عسکر قتل او یو بل ژوبل کړ همداراز د آتش په پوسته کې یو مزدور عسکر د درسکو په مټ قتل او یو بل ژوبل شو د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ اړوند د علیلي په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه د مزدور دښمن په یوه امنیتي پوسته وسلهوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې پوره یو ساعت یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول. همداراز د دښمن یو رینجر موټر او یو کورولا موټر وسوځول شول، دوه کلاشینکوپونه، یو راکټ، یو ثقیل او دېرش زره د ثقیل او کلاشینکوپ او پنځلس پایره د راکټ مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي همداراز په هغه عسکرو د کمینونو په ترڅ کې بریدونه ترسره شول چې سیمې ته د کومک په موخه را روان وو په یادو بریدونو کې هم دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د قلعه چرخ په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدور عسکرو په درې امنیتي پوستو وسله وال بریدونه ترسره شول بریدونه چې تر دوه نیم ساعته پورې دوام وکړ په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول د یاد ولایت د غورماچو ولسوالۍ اړوند لوی قرارګاه ته څیرمه پرون سهار په جلا پیښو کې یو تن مزدور عسکر ته د راسکو په مټ قتل او یو بل ژوبل شو له میدان وردګ ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې د یاد ولایت له وحشي زندان څخه اووه تنه مجاهدین وتښتېدل یاد مجاهدین چې د دغه ولایت په کرغېړن زندان کې بندیان وو د ځانګړي تکتیک په کارولو سره له یاد محبس څخه وتښتېدل او په ډېره مسکونه طریقه سره تر مجاهدینو پورې راورسېدل چې د مجاهدینو له لوري محفوظ ځای ته ورسول شول د یاد ولایت په سید آباد کې یو عسکر ووژل شو او یو بل ژوبل دی د لوګر ولایت مرکز اړوند تخي شاه سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې دوه تن عسکر ووژل شول د یاد ولایت د څرخ ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو د راکټ په مټ برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېره یې لا نه دی ترلاسه شوی د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ هم د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل د معلوماتو په اساس د بریدونو په لړ کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل او د ودانۍ له منځ څخه د اورون لمبې پورته شوې په جګړه کې لله الحمد مجاهدین ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د ارکلیک په سیمه کې بیګا شپه لس بجې د مزدور دښمن په یو رینجر موټر د خښ کړای شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې په کې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د غزني ولایت د یک ولسوالۍ اړوند د بالای سیمې اوسېدونکی ظفرخان د فضل زوی د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شو نوموړی د حقایقو په درک کولو سره د مزدور ادارې له کرګرډن سب څخه راجلا او له یو میل پیکا ماشیندار او یو میل کلاشینکوب سره مجاهدینو ته راغلی د ننګرهار ولایت بټکوټ ولسوالۍ اړوند باریکاب سیمه کې د ځنګل په نوم پوسته باندې د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی له خوست ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه شاوخوا دوې بجې د یاد ولایت د صبورۍ ولسوالۍ اړوند نوري کلي باندې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا وحشانه چپه ووهله ګډ دښمن د چپې په مهال کورونه تلاشي کړل خلک یې ووهل شتمنۍ ورڅخه لوټ کړې او په ډېره بېرحمۍ سره یې یو تن تنکی ماشوم رفیع الله شهید کړ د سپرلۍ په پلډر موټر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې موټر په ټولیزه توګه ویجاړ نوموړی له یو تن ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل شو او د خپلو ناوړو کړنو په سزا ورسید د کابل ولایت موسهي ولسوالۍ اړوند د حاجي ملنګیانو سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ چاودنه ترسره کړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تن عسکر ووژل شول د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اړوند څرخکانو سیمه کې د کابل جلال آباد په لویه لار د مزدور عسکرو په کاروان د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د یادې ولسوالۍ اړوند ګمبیري ډاک سیمه کې د اشغالګرو په مهم بیس چې اوس مهال په سیلاب قول اردو سره شهرت لري د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند ناو اپاس کنډو سیمه کې په مزدورو پولیسو د مجاهدینو له لوري هغه مهال برید ترسره شو چې له یوې پوستې نه بلې ته روان و دغه راز د یادې ولسوالۍ اړوند ناوې سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته برید ترسره شو خبر وايي په دغه برید کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو کره شمېر تر دې دمه نه دی معلوم شوی د دایکندي ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د پاتو د کلي اوسېدونکی یو تن اربکی عبدالبصیر د محمد نعیم زوی پرون سهار نه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو او وروستی خبر دا چې په کندهار ښار کې یو پولیس وویشتل شو د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو